پنځه سوا یوشتم 521 نمبر بعضو کې 22 دی بعضو کې 21 نمبر دی ریاض الصالحین وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال حضرت انس ویل قال ابو طلحه لام سلیم ویل دی ابو طلحه د پاره د ام سلیم ام سلیم د ابو طلحه بی بی وا ابو طلحه لاله ډیر مال ور کړو ځکه هغه ډیر کفار وجلو د جنگ بدر په میدان چې نبی علی سلام اعلان کړو د حنین په میدان چې نبی علی سلام اعلان کړو چې چا کم کافر ملکو دا غمال اغله ملاوی نو هغه سلی شل کافر وجلو ابو طلحه خپل بیبي ته وای او ام سلیم ها راغه نبی علی السلام سره د خلکو او نشتره من سره هغه خوراکونه چې منګه ورکو هغه ټولو ته زمون کور کې خو صدور نشتا چې مونږ ټولو ته روټي ورکو کمزورې سړی کړ دیالي کوي ها ها پنځه شپږ سو روپۍ ګټي او ته په پنځلس دو سو کسان ورشي او د روټي ټیمي او ته ویره ما مولوی صاحب ته ویلي چې مولوی صاحب را زمي ټول طالبانو ته چور شو او چې مولوی صاحب ولې د پوره خندا کوله ما خو د یو کس ویلو ما کس د لګلو تاسو ټول لاله څنګهګه مخه الله نو سوال کوا الله با ټول ها ففتا چې دا چوری چوری کړی شي زره زره کړی شي حکم یو کو ففتا چې دا روټه سکړی شي زره زره شي لکه د ټول لوټه خلک داسم کټ کې او داسم کټ کې بیا دې فزې کوي اوس په لوټونو کې ور کوي کنه دا یو لوټه خلک نه ور کوي داسم کټ کې داسم کټ کې ففتا زره زره کلیشي چوری چوری کلیشي هغه روټي چوری کړې شو وعصرت عليه ام سليم عقه فاذمته الله او نه چول کړه ویس سول پاغه روټي باندې ام سليم عقه غولي فاذمته نو پخکله جوړ کداغې نه روټي وا د پاسه په غولي واچول دا غي د پاره سو ګرځي دا پخکړې شي ګرځ یعنی مخکې او چوا اوس غوړه شو او غوړه روټي په نسبت د وچی خطيري وچ روټي سار خلق نه خوري چې پراټې نه وي دا اسم خولې شي ام سلیم دو ګډنا هغه غوړی رواغس او هغه پاغه سسول یعنی غوړې کړه پخکړې ته جوړ کړ وظیفه ولا هغه چې خوغه جو الله اي یقولا د ویلو ناغه وی نبی عليه السلام سې چې خوغه شو ناغه وی سایاتونو وظیفه ثم قال نبی او نبی عليه السلام اذن لعشره اجازت ورکته لسو کسانو ته د دنه کېدو چې لس کس را دن شو دا وګړي دا لس لس برات لل ملې دل بتل با بیا لس رات لل ملې دل بتل با نو او یا او یا اتیا کسانو او روټه معمولی یو سو روټه وې د اوربشو د پاسه پی غوړی چولیو د ګډینا زره زره شو متفقن علی دام د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سوا معجزه وه پای کې الله خیر چاو جئت رسول الله اے چې کم طالب د استاد سره ډیر پات شي هغه ډیر زده کړه کوي حضرت انس لس کال د پیغمبر پاک سره پات شي ویلې نو هغه ته حالت معلوم دی د روټي هم دا او دس د پیغمبر هم د سفر هم د حضر هم دا نه چې به یو کالم تیر کې میاش دوه بس بس کارو شمایلم حاصل کنا لس کال تیر کړی دی نو سوره علم حاصل کړي ابو هريره د پیغمبر سره ډیر وخت تیر کړي نو سوره علم حاصل کړي عن ابي هريره عن ابي هريره ډیر راځي په صحابو کې زیات احادیث نقل د چانه دي ابو هريره نه فدخل ابو طلحه على امي نو داخل شه ابو طلحه په خپل مور باندې انس وی ابو طلحه ازما مور ته ورغه ابو طلحه زما مور ته ورغه ابو طلحه قالت نوی نعم او عندي كسر من خبز وتمرات ما سره سو ټوکړې د روټه شتا او د قجورو سلګي قجوري د راس او لګ روټه د اوزي په پاتې شوی د خوراک نه او چې اوزي په پاتې شوی د خلک نه خو دا ما طالبانو چاړل اوزي په کډیر خیر دی